و اهلها په دې باب کې د جنت بیان ده صفت نه بیان او د اهل جنت بیان ده جنت ته بوخت ویل شي چې هغه ولې بده پټوي چې ولې په شی بوخت جنت کې وي ځکه جنت کې چې هغه بوخت پټوي ولې بده غانې وي کنه الون د ځکه تعال مال نشي لیدل جمع جنان نفسي عن ابي هريره قال قال رسول قال الله تعالى على فرمای حدیث قدسی دا عادت العباد الصالحین ما لا عين رات موته ورکړه د خپل نیکه ملګری دی پر آل متینا لا عين رات چې هغه سترګې نه دریدلې هغه سترګې هغه نه دریدلې هغه شي ذات نه دریدله ولا اذن سمعت او نی کنه هیڅ هجه اکن حال اروی دلا دا سک په ژغول نه دی ولا حتر علی کل بشر او نه چې ته تیر شوی دی د انسان په زړه باندې تصور یان نه تشوا دا نعمتونه مې کنه بندګونه نه کې بندګون ته عادي کپیر کړی دي او سک وی چې ما لا عین راتنا مرادی اس نه پسې ته خبر نه ده ا دې آیات دا مطلب دی چې نستر کې لیدې دي کنه نه غیر ودرې دې تصور شپه ده کنه چاته پته نشته وعنه قال كادرسن موضع صوت في الجنة خير من الدنيا ما فيها زوی دی یوتراک په جنات شي دا به اختار ده دنیا نه و هغه ټول سال سمنه چې په دنیا شي دي مخه به دا کپلیت لله په یشو له پوس بتلل دا چې کیم دې کا سره ډول دا به کنه هر کې ترټله وتري یس پټکی و چوي کنه ازوج نسی پټکای وتري اتراټ ته و چول کنه به بدل کې بس کې تم چا نه لا کول چې خپل چیزې کا تراټ پوچول دا کنه هغه دوی مملو وند دوی چې دا تراټ په فریضه ده کنه په جرا شي دا ته ملاو شو کنه دا په دنیا نه د دنیا په ټول نعمتونو هغه به اختیار ده کنه دا مملو وند دوی وعنو کالا کالا رسم انس کالا کالا رسم غدوة في سبيل الله اسبب وقت لاغ دي الله پليار شه او روحة يا وغا په وقت لاغ دي الله پليار شه خير من الدنيا ما فيها دا دنیا دا او دنیا شک مینات نه پانه بهتر ده ځکه چې په دا به چې ته تسلیم ملاویږي په قیامت څخه کنه سبو د الله دې پر کنه د مسجد ته تعلیم دې پر سه یا جماعت ته یا بل څه ته کنه او دې جنات د مزکه پیور شي یا د سمون مزکه پیور شي به کنه خړګوي نه به ډاک کو خالي چې د سار جواب کو فلنصيبها على رأس حلم الدنيا مشان اذا دو پټا په سر باندې ا د دنیا نه او دنیا د ټول نعمتونه به اختر د مر قیمتي دو پټا وي کنه ا جنتي شده وعن ابي هريره قال قال رسول ان في الجنه شجره جنه شغله دو يسير راكب في ظلها 100 عام 100 عام سوير به دې کې په سيره لون دې کنه سر کولا مزار کو لنډې جي بنا لا یې ته نه به فلنډه ولا جنا چې سيره نشته ځکه چې سيره غرمو غوري غرمو ستانه به سيره نه وکنه دو تا کنه هغه طرف پر ده چې دا ونه په کنه فلوړه دو دا سر کولا په انداز باندې لوګونه لوړه وی کنه دای به لنډه وای نشي ولکاب کوس نه حدکم فی جنته او د لمده ولکن ایو کاب لندې بیا تری لکه نه چې کله زوی نو به لندا به وتری دا او دا کابو د میټی ته ویل شي د میټی دې طرف ته یو کاب ده بل دې طرف ته بل کاب ده کنه دا یو کاب دې لندې دا په دنیا نه او دنیا په نعمت دا به اختیار ده مما تراتر شل زه اګه نه دنیا نه چې دا ورمسه کا پرخیږي ورمسه په ټول دنیا شي کنه ټول دنیا نه یا ورمسه چې په دې بیړي وانا بي موسی قال قال سمي او فی کل زاویت نه اهل په هر کوی شي به د کنه خلفنا وی اهل به پشه ما يرون الاخرين امير به نبيني ابي ولا بيت نشي ته بيت نشي در يطوف عليهم المؤمن مؤمن به پدې بل چکار لګوي مؤمن ټپ مسلمان به راځي کنه یو خی مو یو مؤمن خود کنه مؤمن به کنه پدې بل چکار دې به سي به تا سي ته به سي وجنتان من فزه عانيتهما او په میون دې کې چې خپل رب طرف نظر وکړو بل رکاوټ په نوي الا رضا الکبریا علی وجهه مگر اصدار دې کنه عظمت و دې لوی ولا چې ډېر روب نه به علاقه تر کتران شي بل حجاب به نه وي خو دې روب ولا حجاب به وي کنه لکه غرمه څنګه به شي سکنه زیر نشي ته کتل اختر کې مې کنه ونه پر کې دي فی جنت عدن فی جنات نشي به کنه علاقه ته به جلال ور کتران شي دې سره کوټ پنوي د حسن په لحاظ من تو سره چې زیات شوی ایسا ایته څه حسن زیات تا یا به دا نه کاسي ا دې حسن ورو به کنه په پرتاوی د خپل بیبیونه په چهره به دې حسن ورو پرتاوی کنه ا به تللی شي او یا به کنه رات به دا مهرباني پکړي وي چې دې تبعات کنه کله کې ورکی ابا شو شته شوی بي وعن ابي هريره قال قال رسول ان اول زمرتين حجرته على سوره القمر ليله البدر اولا تفاجئ جنات خليلي په صورت او په شکل د یو سړي به وي علا صورت ابيهم په صورت پلور باندې به وي آدم علیه السلام په صورت باندې ستون دران چې سما شپته غذر چې ګوله به وي کنه د هر انسان جګوله شپته غذر به وعن جابر قال قال رسول ان الجنه ياكلنا فيها ويشربون ولا يدخلون ورجع بلتك ولا يبلون ولا يتغوتون ولا يبتحتون قال فما بل طعام فخلقوا بسكري ا د صاحب تکلف فکر مانده می ساس کوي بل څه فکر نه کنه او نه وی چاره پر دا اړتي جوړی دي دا څه به راته سبحان الله الحمد لله فکر وی کنه او استړي شي بنا بل کول به کنه اسه بلا ټول به سبحان الله الحمد لله کنه او نه به خبره ده پر وکوټ وی نه به بل شي پر وکوټ وی کنه مې زما استړي دي کنه وهانا بهره قال كالسن ما يدخل جنة تكيم جهاز جهاز تخرشي ينعم هذا همشاب مالداري لکه تاسو وینئ چې هغه سپیره چې مقدار الغابر فلو فوق چې په فوق باندې نه ډیبې دین کوي ا فوق ته چک لیدل شي کنه چې مقدار کو دا څه پوز بل خنه ولا کړه ستاره پړه کېږي لکه تاسو وینئ هغه سپیره چې مقدار ډیبې دین کا په فوق شه د مشرق نه یا مغرب طرف نه لتفاضل بین ما بینهم دا دی وایي تفاضل نه تاسو دې کې شي کنه زه به ډېر چې چې منادل شي عمل په لحاظ باندې ډېر چې شي قال يا رسول الله تلك من الانبياء دا به په مره مره دی چې دې مره به څه چګلی شي کدا سری ونه کنه لا يبدا غيوم څوک په نور سره دی قال بلا چې نه ولا نفس بيدي رجال عمل بالله وصدق المسرين دا به کنه خاصه په لا بن ایمان لري په مره تصدیق پې کړی کنه انا مسلم شبدار محل تیار کی مدري وعن ابي هريره قال كذا يدخل جنة اقوام افعدتهم مثل افعده الطير ا ټول نه بس نه کده کنه ا مرغه ولا زړه ا ډېر نرم وي کنه او متوکل وي یو کنه توکالی وي او نرم وي کنه په دې شي به شلول نه وي په دې شي به کینه وسه نه وي کنه به توکاله به نه وي به اعتماد به نه وي وعن ابي سعيد قال قال رسول ان لا تلا يقول لاجت يا جنت وجنت يونه فيكون لبيك ربنا وصديك والحير كله بيديك في يديك په دې نه بهتر کوم شی پوته ده ويقول احل عليكم رضواني احل عليكم رضواني کنه امو خپل رضامندي کنه ا په توز باندې نظرونه کنه او تو ست د خپل رضامندي ضمانت تر کوم چې زه تاسو نه مشاهده پروزي کنه دا به ډېر خاص کنه خو راوځي خیر دره بیا فلا ستو علیکم تاسو به زه په غوسه کې نه مشاهده پر کنه نه غوسه مسا قهر مار خاتم شو سيخان جيخان و فرات و نيل دا د انهار جنت نه دي يعني دا جنت نه چې مدد اګه ترسي هميشه دا به شي چې ته وچه نه دي کنه مدد اګه نه ترسي یو هله په دې پیری دي کنه دا خو عالم خيسته مش نه پیری علي علي مای کې ساده وعنو قال كدرسم وعنو ابي بن عزوان قال ذكر لنا چې هغه دوی تنبه یې تنبه د جنت ته مسیرت اربعین سنت مزال سرویشت کوله مزال ده ولا یتین علی یومن او دا سورت به په دې دروزه باندې روشي د دې مرستره دروزه چې واو کنه کزیز من زحام دا به تانګ وي ورته به درشته وجه نه کنه خلک په نوتل نشي ورته